الله الرحمن الرحیم د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام یو سو واقع تاسو ووریدي ورسره د غوی د امتونو واقع تاسو ووریدي هغه امتونه چې د پیغمبرانو سره دښمنی کوله او الله تعالی په غوی باندې عذابونه راوستل اوس مسله تاسو ته کوي چې کله الله تعالی یو فاسق فاجر ستاسو په علاقه کې ختم کی او مړی کی وایه داسې چې الحمدلله رب ستا شکر دغه دی نعم دغه دی سناګه سنا ده صفت دی چې دا علاقه د دې پلانی ظالم نو د دې فاسق او فاجر نه دغه کړه خلاص کړه علی عباده الذین اصطفى په بندگانو د الله هغه بندگان چې الله غوړه کړی دی چې هغه انبیاء علیهم السلام دی یا د انبیاء ملګری دی ځنې خلک وایي دا قول الحمد لله دا د مخکې سره لګوي دا واقع مورې دی د کافرانو د هلاکت نو اوایه چې الحمد لله ځنې خلک وایي نه دا د رستو سره لګوي اصل کې رستو څه بې اندازې قیمتي خبرې را روانې دي دوه خبرې را روانې دي یو د الله د توحید دلیل بیانېږي او څه په عجیبه طریقې سره درته بیانوي غالبا په ټول قرآن مجید کې په داسې طریقه باندې مسله د توحید نه ده بیانه شوې او بل لته دا بیانوي چې علم غیب دا صفت دی یو الله دی او په داسې طریقه درته بیانوي چې په داسې طریقه باندې بل ځای کې نه دی بیان شوی چون کې دا مسله رستو بیانېږي نو د دې بیان بیانېدو د شروع کې سر کې سوی چې قول الحمدلله اکابر وایي چې کله تاسو په سټیټ باندې ودرېږئ او دغه بیان شروع کوي نو ګوري طریقه داسې ده چې اول د الله حمد وایي بیا په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام وایي او بیا بیان شروع کې زمونږ د مشران لیډران خوران دین نه خبر دینه د بسم الله نه خبري ایا وای تشه بسم الله وای نه بسم الله وای او سره الحمدلله پر رسول الله باندې درود سلام دا وای بیا به اما بعد بیا وای نو وقول الحمدلله وای چې ټول تعریفونه خاص الله لدی وسلام او سلام دی بی علی عباده په بندگانو د الله الذين هغه بندگان استفا چې الله غوره کړی دي چې هغه انبیا دي اوس درته دغه کوي آل مقابله ده الله خیر آیا الله بهتر دی هغه الله چې مسلمانان صرف دغه عبادت کوي الله خیر ایا الله بهتر دی اما او که هغه معبودان یشرکون چې دا خلک شریکي د الله سره الله بهتر دی چې هغه خاوند د رستنو کارنامو دی او کنه دغه معبودان چې دا مشرکان د الله سره شریکي اما او که هغه معبودان یشرکون چې دا خلک د الله سره شریکي په خپل سوچو کې الله بهتر دی لکه مؤمنان عبادت کوي او کدا نور چې مشرکان عبادت کوي امن خلق السماوات ایا هغه څوک چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه کارنامې لري کارنامې ایا هغه څوک چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا دغه الله بهتر دی او کنه هغه چې هغه سم نشي کولی وانزل لكم او الله را ورولي دي ستاسو د پاره وانزل او الله را وري لكم ستاسو د پاره من السماء د طرف د اسمان نما ان اوب اسمانونه الله پیدا کړی دي زمکه الله پیدا کړی دا بارانونه غرا وري نو دغه الله بهتر دی چې سړی لاړ شي او د عبادت کوي او کنه د نورو کتا سو وایې چې د اوبو څه فایده ده فانبتنا نو موږ را زرغون کو راشنه کو فانبتنا نو موږ را زرغون کو به په دغه اوبو سره حدائق باغونه ذات بهجه چې هغه خاوند د حسن او د ښایست وي چې هغه خاوند د حسن او د ښایست دي حدائق باغونو ته وی یو ته حدیقتون وی حدیقه جلالین استاذ وی حدیقه هغه باغ ته وی چې دغه نه دیوال ته وی اسی په ډاګه دی باغ چې هغه ته نه وی فانبتنا نو موږ را زرغون کو به په دغه اوبو سره حدائق باغونه ذات بهجه چغه خاوند د حسن او د خایس دی الکه تاسو به وکې اسمانونه به تاسو پیدا کې زمکه به پیدا کې باران به راوروي یا دا بوټي به راشنه کې ما کان لکم نشته د ستاسو د پاره طاقت انتم بیتو چې تاسو را زرغون کې شجرها ونې د دې باغونو تاسو خپل انصاف وکي ا اله آیا شته دی یو معبود بر حق مع الله سره د الله نه نشته دی بل هم بلکې دا مشرکان چې دی قوم دا یو قوم دی یعدلون دا یعدلون دو معنی راځي بل هم بلکې دا کافران چې دی قوم دا یو قوم دی یعدلون عدل یعدل یو معنی دی اوړېدل چې دوی اوړي د سمې لارې نه ته وله دعوتونه ورکوه هغه یعدلونه اوړي هم سیده یعرضونه مخ ګرځي یا د یعدلونه معنی کوي برابرول مخلوق رالی او د خالق سره یعدلونه برابري خدام بغه که بیا ام من جعل الارض ایا هغه څوک چې هغه ګرځولې د ځمکه قرارن په ځای باندې ولاړه الله ځمکه پیدا کړې ده او داسې د خوځېږي هم نه په ځای ولاړه ده ام من جعل الارض اوس که د ځمکې جوټې وهلې لکه د زانګو بیا پکې کارونه نه کېدل امن جعل الارض ایا هغه څوک چې هغه ګرځولې د ځمکه قرارا زید اوسېدو وجعل خلالها او الله ګرځولې دې په منځ د هغې کې انهارا نهرونه وجعل لها او الله ګرځولې دې په دا ځمکه باندې رواسی یا غرونه محکم رواسی یا غرونه محکم وجعل بین ال... دا د الله کارنامې دي وجعل بین البحرین او الله ګرځولي دي په منځ د دوو دریابونو کې دریابونو کې یو ترش دریابي یو خوږ دریابي د دې خوږ دریاب او د ترش دریاب منځ کې یو غیبي پردی دا یو دریاب په بل نه ورزی او د بل په بل نه ورزی حاجزن پردا خپل انصاف وکي ا الہون آیا شته دی یو معبود بر حق مع الله سره د الله من بو وینه نشته بل اکثرهم بلکې زیات د دې مشرکانو لا يعلمون غن پویږي ام یجیبو آیا هغه څوک چې هغه دعا قبلې ام من یجیب ایا هغه څوک چې هغه دعا قبلی المدتر مستر هغه چاته وی چې چاته ضرر رسیدلی وی ضرر رسیده ایا هغه څوک چې هغه دعا قبلی المدتر دا هغه کس چې هغه پریشان ای مشکلات او پریشان کړي اذا دعاه چې کله هغه دعا د الله نه وغواړي و یکشف دې ځای کې مفسرین حضرات وای الله د خلکو مشکلات لري کون کې دي لیکن مشکلات چې الله لري کوي په دعاګانو سره نو دونه اسنه لري کوي کله الله کرم مو کی بغیر د دعا نه غ zarar لري شي خو نه د قران مجید کې اشاره دی ته چې zarar تکلیف ورسی الله نه سوال کوي او چې سوال ته وکړي نو الله تعالی هغه دغه لرې کړي ویکشف السوء او الله لرې کوي تکلیف ویجعلکم الله ګرځوي تاسو خلفاء الارض قائم مقام په ځمکه کې نیکه دې لاړ پلار دې راغی پلار دې لاړ ته رالی سبا به کاکا تمځې زامن به دې راځي اله آیا شته دی یو معبود برحق لایق د عبادت ما الله سره د الله قلیلا ما تذکرون ډیر کم دی نصیحت قبل ولستاسو یعنی نه قبلوي ام یهدیکم ایا هغه څوک چې هغه رهنمایي کوي ستاسو ایا هغه څوک چې هغه لاره ښیي تاسو ته فی ظلمات البر په تیارو د اوچې کې والبحر او د دریاب کې اوچه چې رواني سفر کې الله په دې ځمکه کې درته نخې مقرر کړي دي چې سړی هغه نخه وګوري نو خلک وي دا پلانې ځای دی هلکه صحیح را روان یم چې وړاندې لاړ شي بله نخه یې ته وي هلکه دا پلانې ځای دی صحیح را روان یم دا نښې چا جوړې کړې دي؟ داسې چې تاسو په سفر ځای پېښور ته چې لږ وړاندې لاړ شئ هلته موړ راشي تاسو وایې دا چروازی ده نو دا چروازی په څه پېژنئ هلته خپلې نښې دا غر دی او دا کنده ده او دا داسې دي بیا چې لږ وړاندې لاړ شئ تاسو وایې دا علي مسجد دی لکه صحیح راغلی یم ښه ملک المجید هم هلته خپل موړونه یي او خپلې دغه نښې داسې لاړ شه بیا پېښور ته دا نښې چا پیدا کړي دي نو په هغه تیارو د اوچې کې والبحر او د دریاب کې هلکه چې په دریاب سفر خلک کوي اوس خو د کمپیوټر زمانه ده مخکې خو به داسې و ستورو ته به خلکو کتل دا ستوري به خلکو معلوم کړي چې پلانې ستوري شمال ته دی پلانې جنوب ته دی پلانې مشرق ته دی پلانې مغرب ته دی نو دی به چې سفر کو د ستورو ته به کتل ومن يرسل الرياح او سوق دی چې هغه راولېږي هواګانې ومن يرسل الرياح او سوک دی چې هغه راولیږي هواګانې بشرن خوشخبری ورکوونکې بین یدی رحمته وړاندې د خپل رحمت نه مراد د رحمت نه رو رسه دی باران خیر سره وړې دی ګرمي ده او دا یخ یخ باد راشي او تاسو وایې لکه باران را روان دی الکه دا هواګانې چا راولېږلې دا د کاکا راولېږلې دا الله راولېږلې نو ومن یرسل الرياح او هغه څوک چې هغه رالیږي باد هواګانې بشرن خوشخبری ورکوونکې بین یدی رحمته وړاندې د خپل رحمت نه خپل انصاف وکړي د الله دا کارنامې دي اله مع الله آیا شته دی یو معبود بر حق سره د الله تعالی الله اوچت دی الله په ذات کې موچت دی په صفاتو کې موچت دی الکه د چانه اوچت دی عما د هغه چانه یشرکون چې د خلک د الله سره شریکي اما یبدا الخلق ایا هغه څوک چې هغه اول پیدا کول کوي د مخلوق ایا هغه څوک چې اول پیدا کول کوي د خپل مخلوق د انسانان اول چا پیدا کړی دي ثم یعیده او بیا به دوباره پیدا کی ومن يرزقكم او هغه څوک چې هغه رزق درکوي تاسو ته من السماء د اسمان نه د اسمان نه رزق دو شي نه دي باران د اسمان نه رزق څه شي دی برکت والارض او د ځمکې نه د ځمکې نه رزق دار دار سره وخیږي الهما الله آیا شته دی یو معبود برحق لایق د عبادت سره د الله کوي نو منډه دا غزو میدان روړې دلیل قل تو وتوا یهاتو روړې تاسو برهانکم خپل دلیل تاسو چې داوی د شرک کوي چې نه دا هم د الله سره شریک دی دلیل را پیش کې ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی دا د توحید دلایل عقلی بیان شو دوستانو د شرک تخم دا دی چې د سړی دا نظریه وی چې علم غیب د الله نه بغیر بل چاته مشته نو دی په کور کې ناشتي او په کور کې وای چې زما د کور په تمامو حالاتو باندې د پلانی علم دی اول په شیطان دا مسله زوته کی بیا ورته وی چې دا پلانې چې د ستا د کور حالات بدلولی هم شي د کور د تمام حالاتو نم زما خبر دی او زما د کور حالات هم بدلولی شي نو بیا وی لاړ شه دغه لګ خوشاله کا نو کله دا غ په نامه نظرانه وکا منخته وکا او دا وکا او دا وکا ما به شرک چې شروع کیږي د دقه زنه شروع کیږي چې د مخلوق باندې تا باندې شیطان د باندې دا غو کی چې دی مخلوق له هم علم غیب شته نو الله تعالی د دې خبرې دغه کوي چې د الله نه بغیر هیڅ چاته دغه نشته دی علم غیب او په داسې طریقې بیانې چې عجیبه طریقه ده په نفي او په اثبات قلت وتوایا لا يعلم ندی خبر من هر غسوب فی السماوات چې په اسمانونو کې دي دا څومره اسماني مخلوق چې ملائکی دي تر دې پورې چې حضرت جبرئیل علی السلام هم پکې راغی حضرت جبرئیل او ته وایا چې نه دی خبر هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض او پس مکه کې دا انسانان دا پیریان دا هیڅوک خبر نه دي الغیب په غیب باندې الا الله مگر یو الله تاسو ویلیو خبره چې په نفی او اثبات کې راشي هغه تخصیص پیدا کوي دا ته ویم جمعات کې پلانې سړی ناشته نو ټیک د پلانی سړی ثبوت شو خو نفی د بل رانله کبل پکې یوم خیر دی خو که زه ته ویم چې په جمعات کې هیڅوک نشته مګر پلانې کاکا نو دې کې تخصیص راغی نو دلته هم دا دی نه دی خبر په غیب باندې تمام مخلوق که آسمانی مخلوق دی او که زمینی مخلوق دی الا الله مګر سره یو الله وما دا لاسکه علم غیب خوسکه چې مخلوق ته د خپل حالات او علم هم نشته وما یشعرون او دوی خبر ندی ایان یبعثون چې کله به دوی روچته ولی شي د قبرونو نه دا ورته پته نه لګي چې زه به د قبر نه کله روچتېږم بل ادارک علمهم فی الاخره د ادارک یو معنا ده بیت عمر خیال لري بل ادارک معنا څه ده تکامله نن خدا خلق هغه دغه کوي خو چې کله قیامت شي نو بیا به د خلکو علم کامل شي چې واقع د الله کتاب او د الله پیغمبر چې سوي دا رښتیا نو د یو د اداره کا معنا د تکامله بل اداره کا بلکې کامل بشي علمهم علم د دوی کله به کامل شي دا د اداره کا سره ولګوي فل اخره په اخرت کې باس بعد الموت څوک مني څوک نه مني خو چې کله د ته په خپل پته ولګي چې د قبر نه روچت شي او را رواني نو ته به دغه شي پته ولګي خو الته بیا علم فایده نه رسي نو بل ادارکا بلکې کامل بشي دا ادارکا نه دی دا ماضی ده خو په معنا د مضارع سره ده یو د ادارک معنی راځي ازمحل و ظل ختم دی ختم دا ندی دا د بدعمله د دنیا په مسلو کې دسې پوهیږي و د دنیا په کاروبار کې به بل څوک پوی نه وي خو چې د آخرت خبره راشي بیا سپری بل دارکا بلکې ختم دی تاسو وایې صفر دی بلې دا رقم بلکې ختم دی علمهما علم د دوی فی الاخرت پس کې په باره د آخرت کې د آخرت په باره کې د دوی علم بیا نشته بل هم فی شک بلکې دوی په شک کې دي من هدا د آخرت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 او بړی زموږ په زړونو کې پیدا کی ربا د قرآن او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي ربا زمون جون د قرآن او د حدیث تابع وګرځي ربا د قرآن مجید خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمون کورانو بچو ته ورکې پروز د قیامت هم ربا د دې عظیم خیر نه موږ محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې مل الله اجر ورکړي آخرت کې مل الله اجر ورکړي دا معمولی کې ناستل زمونږ د پاره الله سعادت او ذریعہ د کامیابی د دنیا او د آخرت وګرځي الله تعالی زمونږ په حلال کاروبار کې خیر را تراکي برکت راکړي د زړه سکون اطمینان هم نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ په خپل کرم سره حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته شفا کامله عاجله وته ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي زنانه دي ماشومان دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله وته ورکړي د دې بازار د قوم تم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله زمونږ د کمزوري حالات په ښه حالاتو باندې بدل کړي مشکلات الله زمونږ په خوشحالو او کامیابو بدل کړي وصلی الله تعالی پیښور ته تللی